وای الهدایت هی الدلالت بلطف و خیر دلالت دی ته ویل هدایت دی ته وای اهیت دلالت بلطف و خیر لار خونه ده لار خودنه ده په ډیر نرمۍ او په خیر سره چاته لار خودل تفسیر بیزاوی دغه لیکلی دا یو خبر از دکی قرآن کریم کې ودا ډیر زیات راضی او بیا پکې سوچ فکر کوي هغه خبره دا ده استعمال د هدایت په قران کریم کې په دریو طریقو سره شوی دی استعمال د هدایت قران کریم کې په دریو طریقو سره شوی دی اوله طریقه د هدایت هغه دا ده د استعمال چې دا متعدی شوی دی مفعول ثانی ته په واسطه د اله سره کله به د هدایت د مادی نورستو لفظ د اله راغلی متعدی شوی وي په صیغه د اله سره په کلمې د اله سره کله چې د هدایت د مادې نه وروسته لفظ د اله راغلی نو دا په معنا د ارات الطریق سره لاره خودل یو ځای وګورئ سوره یونس پنځشتم نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي ویهدی من یشاء الی صراط مستقیم ویهدی من یشاء الی صراط مستقیم نو دغه ځای کې به د هدایت معنا کوي ویهدي او لاره ښیي الله تعالی او ښیي الله تعالی مې یشا او چاته چې وغواړي الی صراط مستقیم ښیي ورته برابره لار اراعة الطریق لاره ښودل نو د هدایت د مادې نه چې وروستو لفظ د اله راشي دا په معنا د اراعة الطریق سره لار ښودل سوره یونس پنځشتم نمبر آیات کې سورة النحل کې براشي یو سل یویشتم آیات کې سورۃ البقره کې وراشي 214 آیات کې نور ډیر آیاتونه دی قران کریم کې بیا ځان لګورئ دویمه طریقه د استعمال د هدایت داره چې د هدایت د مادې نه ورستو لام راشي کلمه د لام لام کلمه راشي نو دا به په معنا د ارات الطريق مع الايصال الى المطلوب لار خودل خلی کې ناغه منزل مقصود تر سول دا به کې مرادي لار خودل خو سره مقصود ته رسول ای دواړو کې فرق دا دی یو سړی دی د هغې نه لار ورکه شوې ده ستا نه پوښتنه وکړي چې ما ته لار وښایه نو ته ورته داسې ویې چې پلانې ځای ته به ورشي یو غر به راشي مخې ته دا غر په دې میند باندې لار تېره شوې ده ښی طرف ته یو وچه ونه هم ده دې ته وایي ارات الطریق لار لار دې ورته وښودله یا بازار ته روانې وې پلانی دکان ته وې داسې به ورشي یو موړ به راشي بیا هلته کې یو چوک دی بیا د بجلۍ ستن ده داسې نو دې ته ویلی کېږي ارات الطریق یو ارات الطریق ده مع الایصال الی المطلوب لاره ورته وښیه بیا مې راځه مړه زه به سره لاړ شم اوس په ته څه وایم خو هلته کې ورسېوې دا دکان دی ځان نه دي څه شی اخلې وایخلتي دې ته وی ایصال ال المطلوب نو کله چې د یهدین ورستو د هدایت نو ورستو کلمه د لام راشي نو ارات الطريق مع الايصال الى المطلوب سوره حجرات ولسم نمبر آیات کې سوره بنی اسرائیل نه هم نمبر آیات کې وراشي ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم يهدي للتي دلته کې لام راغلی دی نو قران کریم د تسم لار خي او مقصد ته رسي قران کریم دی لار د تم خي او مقصد ته رسي مقصد د الله تعالی رضا ده او د جنت حاصلول دي درېمه طریقه د هدایت د استعمال قرآن کریم کې چې هغه متعدی شوی بذات بدون الواسطه چې نه ته ورستو کلمه د لام ذکر شوی نه ته ورستو کلمه د اله ذکر شوی نو په هغې کې به مستاقات د هدایت په قرآن کریم کې دا مختصر وایو ډیر تفصیلات دی وکړي لیکن مختصر وایو کله هدایت راځي په معنا د ثبات سره د الله تعالی په دین باندې ټینګېدل سورې عنکبوت نه شپېتم نمبر آیات کې وراشي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا دویم کله هدایت راځي په معنا د دین سره ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم قل ان هدى الله هو الهدى ان هدى الله ان دین الله هو الدین دین د الله تعالی هغه دی چې الله تعالی را لېږلی دی سوره ال عمران کې وراشي درې او یا نمبر آیات کې کله هدایت راځي مستاق دغی د الله تعالی کتابونه او د الله تعالی پیغمبرانی فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو فإما يأتينكم مني هدى د هدن نه مراد کتابونه د الله تعالی دی او د الله تعالی پیغمبران تی مراد دی سورۃ البقره ته دیرشم نمبر آیات کې وراشي کله هدایت راځي په معنا د دعوت کوونکي سره لکل قوم هاد سوره رعد وم نمبر آیات کې وراشي د هر یو قوم د پاره الله تعالی یو داعی مقرر کړی دی الله تعالی پیغمبران نه لیږلي دي بیا د انبیا علیه صلوات و سلام وارثان علما علما الله تعالی پیدا کړی دي لکل قوم هاد سوره رعد وم نمبر آیت کله هدایت راځي په معنا د ایمان سره ويزيد الله الذين اهتدوا هدى نو هدن مفسرین معنا کړی دا ای ایمان و دا وراشي سوره مریم شپږو یا نمبر آیات کې کله هدایت راځي په معنا د معرفت او پیژنګلو سره وبالنجم هم يهتدون نو دلته کې اوس دا معنا نه کوي چې دیو په ستور باندې هدایت مومي څنګه په ستور هدایت مومي نا یهتدون ماردار چې پیجنی لارې په ستور باندې ډیر خلک مشران وسم دغه سی وای دغه ستوري چې هغه ځای ته لاړ شي نو په سحر راخیږي په دې ټیم باندې ماښام په دې ټیمي ماسخوتن په دې ټیمي د ستورو باندې خلک لارې معلوموي دا براشي سورة النحل شپاړسم نمبر آیات کې کله هدایت راځي په معنا د سنت طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم سره ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى نو یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى د هدا نه مراد سنت طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم مراد ده سورۃ النساء یو سل پنلسم نمبر آیات کې او سورۃ البقره یو سل نه پنځوسم نمبر آیات کې وراشي سورۃ النساء یو سل پنلسم آیات کله هدایت قران کریم کې راغلی دی په معنا تورات سره وآتینا موسی الهدى او ورکړی موسی علیه السلام ته هدایت نو الهدى ای تورات سوره مومن کې وراشي درې پنځوسم نمبر آیات کې کله هدایت راغلی دی قران کریم کې په معنا د قران قران سره ولقد جاءهم من ربهم الهدى سورۃ النجم دریشتم نمبر آیت کې وراشي هدایت نو مراد پغه دی کې قران کریم دی کله هدایت راځي په معنا د حجت سره والله لا يهدي القوم الظالمين سورة البقرة 255 کې وراشي 255 سورة البقرة نو هغه ځای کې واقع ذکر شوی ده د ابراهیم علی السلام او د نمرود واقع ذکر شوی ده نو هلته کې ابراهیم علیه السلام غالب شوی دی په نمرود باندې نو هلته کې اوس معنا دا نه کوي چې والله لا یهدی القوم الظالمین الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته هلته کې معنا کوي والله لا یهدی القوم الظالمین الله تعالی نه ښیي حجت قوم ظالمانو ته عنادیانو ته توحید د الله تعالی سره سوره قصص کې وراشي ان نتبع الهدى نتخطف من ارضنا نو سا ان نتبع الهدى غدې کې هدایت په معنی توحید د الله تعالی سره دی سوره قصص په 50 نمبر آیت کې وراشي کله هدایت راځي په معنا د سنت د انبیاء علیه صلوات و سلام سره یو سنت طریقه د نبی علیه السلام یو د نور انبیاء علیه صلوات و سلام په بهدا هم مقتدی نو په بهدا هم په دې مراد سنت طریقې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ته مراد دي سوره انعام نوی نمبر آیات کې وراشي کله هدایت راځي په معنا د الله یصلحو نه کامیابېدل نه برابرول سوره یوسف کې براشي 250 نمبر آیت کې لا یهدی کید الخائنین الله تعالی نه کامیابی تدبیر د خیانتګرو لا یهدی الته کې ودا معنی نه کوي چې الله تعالی هدایت نه کوي څنګه هدایت نه کوي دغه معنی جوړی کینه لا یهدی معنی دار چې الله تعالی نه برابرای نه کامیابی تدبیر د خیانتګرو خیانتګر خلک چې کم تدابیر کوي الله تعالی نه کامیابی سوره یوسف 250 نمبر آیت کله به هدایت راځي قرآن کریم کې په معنا د الهام سره په زړه کې یو خبر اچول اعطا کل شیء خلقه ثم هدا سورې طه پنځوسم نمبر آیات کې وراشي نو دغه د کې معنا دا ده الله تعالی ورکړی دی هر شي ته پیدایش ته ثم هدا او بیا ته بدل کې الهام کړی دی ماشوم پیدا شي کنه اوس دا چا ویلی دی چې کله ته وګیا کېږي نو چغې وه ماشوم چې کله وږی شي نو بیا څومره چغې وهي لتې وهي او کله چې مور په غیږ کې واچوي نو د مور سینه چې هغه خوري الله تعالی ورته دا ښودنه کړې ده نو هدایت په معنا د الهام سره کله هدایت راځي قرآن کریم کې په معنا د توبې سره انا هدنا الیک سوره اعراب کې براشي یو سل شپږ پنځوس نمبر آیت کې نو انا هدنا الیک انا تبنا الیک الله تبارک تعالی مونږ توبه وستلې ده تا ته کله هدایت راځي په معنا د لار سمولو سره لار خودل د موسی علیه السلام په واقعیا کې وراشي سورې قصص کې یهدینی الی سوای سبیل د الله نه امید دی چې الله تعالی به راته سمه لار وښیي یو پولیس یې وژلی او بیا ډیر وګت سفر کړی پولیس چې وجنی او دشمنی سره کې بیا و مهاجر کېږي هجرت بکې غرونو باندې به سفرې کې لار بره نه ورکېږي شړو شامباړو باندې برواني وګې کېږي و موسی علیه السلام څومره وګې شوی سوره قصص دویشتم نمبر آیت کې کله راځي هدایت په معنا ده ثواب سره اجر او ثواب قران کریم سورۃ البقره 204 پیتم نمبر آیات کې وراشي لا یهدی القوم الکافرین الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرانو ته ال کې هم پسرین معنا کړی د لا یوسیبو الله تعالی اجر او ثواب نور کوي قوم کافرانو ته سورۃ البقره 204 پیتم نمبر آیات کې دا سو مستاقات د قران کریم کې د هدایت دا به ان شاء الله ورسو په خپل خپل ځای باندې راځي دا ځکه وایو دا بعضې خبرې بعض ځایونو کې یو لفظ راغلی په یو ځای کې یو معنا شوي بل ځای کې بل معنا مقصدي لکه هسې مثال به وایي وروسته به راشي قرآن کریم کې الله تعالی د یو پیغمبر واقعه بیانوي نو هلته کې به راشي د انبیا علیه صلات وسلام په هغه دعوت کې وصبرو حتی یحکم الله بیننا نو سال د کی کمانه دا وکړه چې وصبرو صبر کوي تر دې پورې چې الله تعالی فیصله وکړي زمونږ په منځ کې او استاد په منځ کې نو کر صبر معناو کې مخ کې شرک د قوم ذکر شوی دی نو اس معنی بسی وصبرو معنی دا چې په کوپر او شرک باندې کلک شي تاسو نعوذ بالله من ذالک ته الله تعالی پیغمبر قوم ته سوې چې تاسو په شرک باندې کلک شي نه آلته کې معنا کړی د مفسرینو وصبرو حتی یحکم الله بیننا وصبرو معنا وانتظرو انتظار وکړئ تر دې پورې چې الله تعالی زمونږ او ستاسو په منځ کې فیصله وکړي نو صبر راغلی دی خو صبر معنا خو دا نه چې وصبرو صبر وکړئ په څه شي صبر وکړئ کفر شرک باندې نه نه صبر وکړئ انتظار وکړئ معنا دا معنی دی وجه نه کو الصراط المستقیم الصراط صراط ویل کېږي لارې ته المستقیم الاستقامه مولا رقار رحمت الله علیه په مرقات شر مشکات کې ویلي دي چې استقامت څه ته وایي وی الاستقامت امتثال کل مأمور و اجتناب کل محظور د الله تبارک تعالی چې څومره مامورات دي په هغې باندې عمل کول ټینګ پاتې کېدل په هغې باندې او چې څومره منهیات دي الله تعالی ترې منع کړي د هغې نه ځان بچ کول دې ته ویلی کېږي الاستقام استقامت نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی عبدالله سفیان ابن عبدالله الثقفي رضی الله عنه وی دا الله تعالی پیغمبره قل لی پی الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك الله تعالی ما اې دا الله تعالی پیغمبره ما ته په دین اسلام کې داسې یو خبر او خایا چې ستانه ورستو بیا بل چانه پښتنه ونه کوم داغي په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل قل آمنت بالله ثم استقم آمنت بالله ایمان راوړو بیا پاغي باندې ټینګ پاتې شه بس دغه بهترینه خبره شوله استقامت دا بهترین شی دی دیو جنا علما کرام لیکلی دي ال استقامت خیر من الف کرامتین استقامت دار زرو کرامتونو نمغوره دی د زرو کرامتونو بیا مستاقات د استقامت سری امام قرطبی رحمت الله علیه پر تفسیرات داغه بیان کړي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمای استقامت په صراط مستقیم باندې دا دی لم یشرکو بالله شیئا ولم یلتفتو الی اله غیری استقامت دا دی چې د الله تعالی سره شرک ونه کې ولم یلتفتو الی اله غیره او د الله تبارک تعالی نه علاوه بل چاته توجه نه کې التفات نه کې دې ته ویل کېږي استقامت او بکر صدیق رضی الله عنه وی عمر رضی الله تعالی عنه وی استقامت په صراط مستقیم باندې سره یعنی استقامو ثم لا يرغون روغان الثعالب وای د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شي د ګیدړ په شان د کیا خو دې خو نه دي بس په یو دی باندې پاتې شي عثمان رضی الله تعالی عنه وی استقامت دی ته وی بیان اخلص العمل لله تعالی چې څومره اعمال کوي نو خالص د الله تعالی د رضا لپاره کوي دا استقامت دی علی رضی الله تعالی عنه وی استقامت دی ته وی بیان اد الفرائض چې کم احکامات د الله تبارک تعالی دی هغه په صحیح طریقې باندې ادا کړي د استقامت توي تر مرګ پورې په دغه باندې ټینګ پاتې شي وعبد ربک حتا یاتیک الیقین د الله تعالی په بندګۍ باندې ټینګ پاتې شه تر د مرګ پورې مستغه استقامت دی الله تعالی دې د ټولو مؤمنانو مسلمانانو استقامت په دین اسلام باندې نصیب کړي ډیر خلک جهاد شروع کاغه په لار کې پاتې شو ډیر خلکو نه ایمانونه پاتې شول د ډیرو خلکو نه قرانونه پاتې شول د الله تعالی کتاب پاتې ک ایمان پاتې ک خپل دین اسلام پاتې ک جهاد او هجرت پاتې ک د دیو جنا حسن بصری رحمت الله علیه فبارک راځي کله وی چې دعا غوښتله نو دا دعا به کوله اللهم انت ربنا فرزقنا الاستقامه الله تعالی ته خو زمونږ ربي خو الله تعالی زمونږ استقامت نصیب کوه خپل دین باندې الله تعالی دې ټول مسلمانان ته آسان کی پولی سرات باندې پوری وتل هغه باندې کونډې لګیدلې د الله تعالی پیغمبر وای بعض خلک به په هغه باندې پوری وځي په شان ده د پړق د برېښنا باندې بعضې خلک به په هغې باندې پورې وځي په شان د هوا د سیلۍ باندې بعضې خلک به په هغې باندې پورې وځي په شان د مرغو باندې لکه مرغۍ چې په هوا کې الوځي او بعضې خلک به په هغې باندې پورې وځي په منډې باندې منډه به وهي او بعضې خلک به په هغې باندې پورې وځي نو دا کونډې به راونیسي په تولان باندې خړپوسو باندې تولیږي به روان وي الله تعالی ټول مسلمانان ته په تیرېدل اسان نو استقامت دی یو کرامت دی استقامت غوره دی کرامت نه یو خدا د خپل خاون سره نه لګیدل نو د دغه ته ویل د خپل خځې او تویل د خپل خاون ته وای ته څنګه عجیب سړی وای د خزو خاوندان چې هغه په هوا باندې الوزي او ته هیڅ شی نه هغه ورته وویل ښځې په هوا باندې خو څوک نه دي الوتی ماښام ټیم ووایي ته اوس دغه ربار وي وایي دې کور په خوا باندې اوس یو سړی په جانماز باندې سورو او وایي داسې په هوا کې تیر شو وایي د ښځو خاوندان داسې ته راغلی په کور کې دلته کې پروت یې په بستره کې هغه ورته وویل ښځې هغه خو زه وم هغه جانماز باندې چې سور مو خو زه وم ښه وایي داسې اړقېدلی چې قبو راغورځېدلی وایي هغه ته وي وایي د خلکو د ښځو خاوندان چې وي هغه تیز روان او ته چیرې په قلار باندې روانې قبر غورځېدل وي خلک د سیزي لګ دته چیزي کله چې د زلونو اورانواله راشي د خځو د خاون په میند کې نو بیا دغه سي مشکلات راځي بیا ډیر خلک داسي د کرامت والا او وای دا پیران دي دا مریدان دي وای دا کرامتونه ښکارا شول کرامت د الله تعالی د ولینا صادریږي خو دا هغه چې د الله تعالی ولی او د الله تعالی نیک بندي نن سبا چې کم مریدان او پیران دي دغه سي زیات او عقیده پکې د کوپر او د شرک او د بيدینۍ کار شیطان می کونی نامش ولی اگر ولی ای نست لعنت بر ولی کار رحمان می کونی نامش ولی اگر ولی ای نست رحمت بر ولی کله الله تبارک تعالی د دین کار کې د الله تعالی ولی د الله تعالی عبادت کې د الله تعالی په دین باندې پوي نو په دغه سي اولیاء باندې د الله تعالی رحمت دی او که کار د شیطان کې او بیا ځان ته د ولی نوم دی نو په دغه سي اولیاء باندې د الله تعالی لعنت دی کار خو د شیطان کې کنه ځان ته د الله تعالی ولی وي نه دغه سي نشي کېدل اسباب د استقامت سری اوس یو سړی غواړي چې زه د الله تعالی په دین باندې مستقیم پاتې شم ټینګ پاتې شم اسباب الاستقامت مختصر وایو یو د ټولو انواعو د شرک او د کفر او د بدعاتو نه ځان بچ کول التقوا من جميع انواع الشرک والکفر والبدعات د ټول اقسامو د شرک او د کفر او د بدعاتو د رسم و رواج نه ځان بچ کول او د هغې په مقابل کې خپل ټوله زندگی تیرول و دوام علی التوحید و سنت د الله تعالی په توحید او په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې خپل ټوله زندگی تیرول دا سبب دی لپاره د استقامت سوره یهود کې وراشي یو سل دولسم نمبر آیات کې فاستقیم کما امرت ومن تاب معک بیا راځي دوا اجزا دي د استقامت یو سلبند دی دو سلبند دي او یو دوا اثباتن دي د غایات کې براشي ډیر بهترین طریقه باندې علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې ذکر کړی نو الته کې الله تعالی چې وای استقامت وکړي نو بیا الله تعالی ذکر کړی دی ولا تطغوا ولا ترکنو ورستو پسې ذکر شوی دی لا تدغو سرکشی مکوي ولا ترکنو ظالمانو ته کافرانو ته میلان مکوي نو لا تدغو لا ترکنو دا سلبن شو دا نه پیښوله او بیا پسې ورستو ذکر کیږي اقیمی صلات واسبر د رمون پابندی کول او صبر صبر کول د الله تعالی په دین باندې دغه لیکلی دی علامه علوسی رحمت الله علیه وی لا تصاحب الاشرار ولا تجالسوا اهل البدع د شرارتیانو خلکو سره د بدعتیانو سره یو د صراط مستقیم مستاق په قران کریم کې بیان شوی دی توحید د الله تعالی سوره ال عمران یو پندوسم نمبر آیت کې وراشي ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقیم مخکې عبادت بیان شوی دی توحید العبادت او بیا وی هذا صراط مستقیم څوک چې د الله تبارک تعالی عبادت کوي نه بل چا دغه برابر لاره ده یو سل شپږشتم نمبر آیت کې دریم د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه تابعداري دا صراط مستقیم دی سورې زخرف کې براشي درې څلوېښتم نمبر آیت کې یو شپېتم کې دغسې سورې مؤمنون کې براشي درې او یایم نمبر آیت کې واتبعوني هذا صراط مستقیم زما تابعداري وکړي دغه برابر لار ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی صراط مستقیم نه پدې کې مراد توحید د الله تعالی دی او دین اسلام دی ابن جریر رحمت الله علیه ذکر کړی دی په صراط مستقیم نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دی ابن کثیر رحمت الله علیه وی او هو الاسلام دغه سی ابن کثیر رحمت الله علیه وی هو دین الله الذي لا يقبل من العباد غیره دې ذکر صراط مستقیم نه هغه دین د الله تبارک تعالی دی چې الله تعالی دغه دین اسلام نه علاوه بل دین نه قبلای و مې یبتغي غیر الاسلام دینا فلا يقبل منه وسرا شیدې د ترجمه ته وای قران کریم په حقیقت کې ټول قران کریم دا د صراط مستقیم تشریح ده لنډه دا شوله چې صراط مستقیم متن شو او دا نور ټول قران کریم داغه تشریح شوله قران کریم کې چې راڅ ذکر شوی دی دا صراط مستقیم دی پس داغه تابعداري کول پکار دی مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې ذکر کړی دغه یو ټکی د صراط مستقیم په باره کې بل زده کول پکار دي اعدا د صراط مستقیم دشمنان د صراط مستقیم پنځه دشمنان دي اوس هر کله چې صراط مستقیم د یو لوی خزانه ده د یو لوی خزانه ده نو ردی دشمنان پیژندل پکار دي ډاکوان او غلې پیژندل پکار دي هسې نه چې دا خزانه رانه څوک وانخلي اوس هغه دشمنان یې څه دي د ټولو نه لوی دشمن درې سرات مستقیم هغه شیطان دی ابلیس دی علیه اللعنت شیطان سوری اعراب کې براشي شپاړسم نمبر آیات کې قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم شیطان په دې باندې قسم کړی چې زبستا بندگانو ته په صراط مستقیم کې کی کینومه کینم به ته کینم په صراط مستقیم کې وته کینم او بندوم مر دینه حدیث کې راغلی دی کنه وای کله چې مؤمن کله چې اوسړی ایمان ناوړي شیطان تراشي وای څنګه ایمان تراوړي ته پلارو نیک دین ته پرې شرمېږي وته بده باندې نه هغه ایمان ناوړي بیا چې کله د جهاد وخت راشي نو دا وته وای وسوسه وته چي چې جهاد د لار شي نو مړ بشي پکې مړ بشي خزه ورنه پاتې شي بچی ورنه پاتې شي بیا ودار بل چا سره نکاح وکړي استا خزه به داسې وسوسې وتا چي بیا کله چې د هجرت وخرا شي نو هجرت کې وته وای چې خپل کور کله پرې دی خپل خپلوان پرېګ دی شیطان داسې کوي لا اقعدن لهم صراطک المستقیم دا شیطان ویلی اولنې لوی دشمن د سورا د صراط مستقیم هغه شیطان دی سورۃ النمل سره رښتنه مراد کې به هم راشي او سورې اعراف 14 نمبر آیت کې دویم د صراط مستقیم دشمنان السادات والکبرا خانان ملکانان حکومت او اقتدار والا دا د صراط مستقیم دشمنان دي د الله تعالی د دین دشمنان دي هغه به کوشش کوي چې د الله تعالی د دین نه لمنه کی سورۃ الاحزاب و شپېتم نمبر آیات کې به راشي انا اطعنا سادتنا وکبرانا فضلون السبیل سورة الاعراف و شپېتم نمبر آیات انا اطعنا سادتنا وکبرانا سورة الاحزاب و شپېتم آیات کله چې جهنم ته جهنميان ځي نو هغې نه به پوښتنه وشي تاسو ولې رواني ناغوی انا اطعنا سادتنا و کبرانا مونږ خو خپل سردارانو مشرانو حاکمانو خبره منلې وه خانانو ملکانانو او د لښکریانو نو فاضلون السبیلا مونږ یې د سمې لارې نه بل طرف ته واړولو نو د جنت د لارې نه جهنم طرف ته واړولو دریم احبار سو و رحبان سو ناکاره مولیان او ناکاره پیران دا دی د الله تعالی د دین د طرف د الله تعالی د دین د لارې نه بل طرف ته اړای ناکاره ناکاره مولا پسې جوړ پسې شولې نو تبا بدی کی غرق بدی کی هغه ور طبیعت داسې سوی چې په تا باندې د بل چا خبره بیا اثر نه کوي سورې توبه کې وراشي څلور دیرشم نمبر آیات کې انتخابات طرف ته دعوت درکې کله وای دا شهادت دی گواهی ده وای چې دا دی ونه کله ګناګار شولې په دی باندې کله وای دا امانت دی دا باور کې نو سورې توبه څلور دیر شمایت کې دغه تفصیل لري څلورم د صراط مستقیم دشمن کل کافرین و ظالمین یصد عن سبیل الله ټول ظالمان او کافران د الله تعالی د دین دشمنان دي د الله تعالی د لارې دشمنان دي